دی و بیا تا دی پیرا چې څنګه حالات ته چې سړي کتل د دې امکان چې دا دی د پیغمبر خو د خدای په وعده یقین په پیغمبر خدای پاک ولا هغه خار دی او تکاله کې دم دم هغه مظلوم خو چې چا ټول شپږ شل کسان خدای په خپل دمر فت نصرت پر کو کامیاب چې د ټول عرب مرکز مکه مکرمه او فتح کړه لزر فوج دی ورسره او یا فاتحانه شام باندې داخل شو چې څنګه پرې ویني مکه شان شو د خدای پرېزل مبارک د خیبر د فتح مبارک منم قومونو بیان دی نو مختلف ملائکو بیان بیان د حضور جن ته ګوري او د بیان ته سړي ګوري حضور مبارک آزاد ته چې په داسې خار کې پیدا چلته لیکل لسول اس کسان په ټول خار کې د لیکلو والا داسې شي سکول پکې نه تعلیم نظام پکې نو حضور نو سکول ویلې نو مدرسه ویلې دا نو چا سره استاد شاګرد دې کړی دا نه شاعر او نه خط ورته نه چرته سفر کړی دې د تعلیم په نیت یو ذات ته چې ټول عمر کې لیکل نه دي په نه خط ورته دا غي په صفات کې صفت امي نا خوانده دا ځان د پیغمبرانو قصې په یو کتاب پیش کی چې د پیغمبرانو بیان دی پکې هغه هر په هر څه څه هغه رښتونه هغه بیانونه په مختلفو طریقو باندې پیش کیږي یوازې د موسی علی السلام قصه د دریش کرته قران شریف کې ذکر دارنګه د آدم علی السلام او ابلیس یوسف علی السلام قسم مفصله په یو صورت ته په مختلفو ځینو کې ورته اشاره شي یا یو ځل د ذکرنین ذکر دی د اصحاب الاخدود ذکر دی د اصحاب کهف ذکر دی دا یو ذکر دی باقی د عام پیغمبرانو څو څو ځل ذکر او په مختلفو اسلوب او هغه حرف حرف نشته او خدای پاکوی لا تخطه بیمینه اذا لرتاب المبتلون کتا لکل کول چرته پامر کې نو به هم دا چا شک کړي چې چرته دا چا کتاب ولسته وي دا خو چرته په لیکل نه وی کړ یو انسان دی چې هغه په داسې وطن ما ته وي لیکل یې دې ځا سفر دې علم نه کړی دا سناشنا کتاب پیش کړی چې هغه د قومونو نو موسی د خضر بیان ویس قال موسی لفتا بلا برا حتا ابلغ مجمع البحرین و انبیا حفظه دا بیانونه دا خو حضور پاک ته چا ښودلي دا خو علامه ده دې چې دا د باران ورته راوړي کافران مهران څه کافران دا یو عباس نومي سړی دی فقوای ساری رومی دا ورته نه ښودلي ځکه چې سبدا وی چې دا د کلام د اخر دا د کوم دی زده کړل چې ټول خبر نشته ادا څنګه سره چې په حضور ایمان راوړل نه پای په سفر کې یلا خدای بندگان اخو وکاله پس نبوت نه حضور سره ملاوي شوی حضور طائف ته تلو سفر ته زید بن حارثه دی ورسره قومونو ته د تبلیغ ته د اسلام هغه مشرانو په زید دی یو دو یو ورته وی کته پیغمبر یې قوم زمون تاسو سره خبرې نه جوړیږي ځکه پیغمبر سره زمون څنګه خبرې او که دروغجن نو دروغجن سره خبرې موږ نه غواړو نو تاسو سره خبرې نه کوو ان ته د ترکو بادشاہانو جماعت جوړ کړی دا غي ته مسجد الکو وي خو د دې دې چې طرف ته نو حضور ډیر تنشي یو بار باندې پاته کیناس سور ته دمه کولا لګیدل په خان خادم مرسره نه پاک سور باغ مالک اوس د مالک خلک ته دا طائف د مکی دا سدی لکه د یخ ځای لکه مری ته خلک زی نغرون لپاسه د یخ باغونه دي اوس د دې د خاندان خلک شیبه عطبه هغه دې دې سفر کې چې دا فارغه ده دیم په خپل قوم او نظری ته خفش یو غلام دا عباس نصرانی عیسائی عجمی دی دل انګور ورکړو دا دغه مل دغه ناس ته بس انګور ورته کی دا راځه هغه کو کافر ورېسار نشه چې غرام انګور ورته کی خو دل دا چا ورکړو زمانه کان دی دی باغ کدن حضور بسم الله الرحمن الرحیم او دانه ته لاس کړی دی ورته دا سګوري وی سه دا د سګوري دا او کلمه د خدای نوم ما دلته چرته نه اورېدل وی ته دا کوم ځای وی زه د نینوا نینوا د ترکو د عراق په منځ کې یو ځای د ترکو علاقه پیغمبران ټول نه بزر هغه کلمه ویل د حضور لا ساتیت تلوي او مخامخ ورته باندې کانږي اما چې هغه چې د جنگ بدر تراته د حضور په مقابله کې دا عباس ورته قسم چې قسم تخوي دا په حق پیغمبر دی او تاسو د مرګ زین لګي مګه شان بدر کې مردار شو هغه مالکان هغه د جماعت جوړ دی هغه جماعت نوم دی مسجد عباس چې کوم ځای کې عباس امام لري په حضور پاک وی د حضور پاک استاد نشته تعلیم د دنیا دا مونږ چې ست تعلیم نه وي دې نشته لیکل غوښت شاعر نه دی وما علمنا شعر وما ينبغي له نو ورته شعر نه دی خاطر نه شعر د شام د نبی سره مناسب دی د شعر اثر تخیلی هغه حقیقی شاعران غړي وړي خلک په جذباتو کې راوړي چې لږ وخت تیر شي هغه اسمي لکه د لیډرانو خبره پیغمبر خبره هغه جذباتي هغه په حقیقت باندې نه دا ناشنا علوم چې قرآن شریف کې راغلي دي یو ناپانده شخص نه دا د دې علامه ده چې دا د بل چا تعلیم دی د خدای تعلیم دی دا د حضور پاک کتاب دی نه که د حضور خپل کلام دی د خپل کلام نه متاثر کیږي د خدای کلام دې درون دې دې دې لار عظمت او هیبت پکې په یخ یخ نه کې په حضور پاک علیه سره مکتوب ورې نو پدیش انسان د خپل کلام جوړي د باندې په دې راځي زم په دې خپل کلام دمرا څوک عقیده لري چې زه د ځان یو خبره جوړه کوم بناوټي او دې عقیده ته غوړم